بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض بیا مسله ده د دغه مغرور او دا متکبر خلق چې په دنیا او په بچو او په مال تکبر کوي لکه عیین ابن حسن یا چې دینو دا دغه د امی ابن خلف چې دوی به ځان ته اوچت وي او دا حضرت بلال او دا نور دوی ته به سپک کتل دا مسله تېره شوې ده دغه خلکو دپاره یو مثال یا غد دوو کسانو ورکو چا مخکې تیر شو نن وته وی یلکانو امیه ابن خلف ته په کوم شي فخر کې کمال دې څه دی او یې نه په څه فخر کې جیداد دې ډیر دی باغونه دې ډیر دی او بنگلې او سورلې دې ډیری دی الکه د دې باغونو د حقیقت نه خبره د دې دنیا د جون نه خبره دا چې نن پړق او پړق دی او هر څه ډیر دی او ته په مغروره د دې یو مثال بیانوي نو وی وضرب لهم بیان کدی خلکو ته چې دا نن په دنیا دوی مغرور دي او تکبر کوي وضرب لهم بیان کده د خلکو د پاره مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند د دنیا مثال د جون د دنیا په مثال کې ورته دوه خبرې مزری وی بیانوه یو ورته حسن د دنیا او دویم ورته وایه سرعت زواله چې ډیر زر ختمیږي نو وروره ځواني راشي ځواني راشي په دې غونډو باندې ګرځي او لکه د چرګانو بانګونه وهي دا مغرور رواني خو چې یو څو ورځې وګورې بیا تک سپینه ګیري په ملا ټیټ رواني بیا ورپسې دام ور ختم شي دغه دی لارې دی بیا خو په لنډي کوتل کې دا ډیری موټرې دی او غرز او غرز دی چې بیا وګوري وي 14 لک روپې قرضدار دی یو کروڑ روپې قرضدار دی دلته دا دی هغه خایست او حسن او خړت او پرت وي څو ورځې پس لاړ شي هر څه ختم شي بیا چې سوالګري دلته یو کس دی هغه به د غټ جیب نه بغیر بل څه کې نه ګرځېد نن چې سره ته را رواني غریب پیاده را رواني دغه معمولی موټر وسم نشته دی ما وی دا ټوله دنیا تقصې ده وی کم د دې دنیا مثال څنګه دی کما ان پشان د وبو مراد د وبو نه دی باران کما ان پشان د وبو انزلناه چې مونږه رو ورو من السماء د طرف د اسمان نه د دې دنیا مثال دا پشان دی د باران کم باران چې مونږ رو ورو د اسمان د طرف نه فاختلط به نو یوزې شي ګډ شي به په وجه د دې اوبو باندې نبات الارض بوټي د ځمکې فاختلط نو د یو بل سره یوزې شي ګډ شي به په دې اوبو سره نبات الارض بوټي د ځمکې دا که تاسو زمیداری کړی یا د غره کې مګیاري بلی په دې میدانې کې نو دا بوټي سره داسې یو بل کې ورشي داسې دا یو بوټي په بل کې د وخو او دا بل په بل کې نه نوځي سره دا واخه سره ګڼ شي خو چې یو دوه میاشتې پس ولا راشي که نه دا د جون او د جولۍ میاشت چې وي پرې راشي فاصبح نو وګرځي دغه شینکي حشیمن اوچو حشیم منه کوي چوره چوره فاصبح نو وګرځي هغه حشیما چورا چورا او تزروح الرياح الوزي غیل بادونه دا د غره لمنه نه ده دا زموږ د غره لمنه هم داسي تک کاشنه ورپسې بیا وچ شي اوچ کې بیا چوره چوره شي او چې دا باد پیرا شي په چروازه هم وردغه کی ورتیر کی دقه سي دنیا دا ولاره دی او موټر دی او خرت او خرس او بیا خیر سره سره په جمعات کې اعلان وشي چې پلانې کاکا وفات شوی دی پلاني ځای کې به جنازه لاړ شي ختم شي یروره دا د یو څو ورځو شی دی لاړ ختمېدونکی دی وکان الله بیا دغه دی تخویف دنیوي دی وکان الله دی الله على كل شيء په هر یو سیز باندې مقتدره قدرت لرونکي یا اوینا یی امیه ګوره الله په هر څه باندې قدرت لري دام قدرت لري چې بلال تستان زیات دولت ورکی یا عمر صاحب تستان زیات ورکی صہیب تستان زیات ورکی او تا د پوله پړق تکې نه دا مل لا کولیش نو دی الله علی کل شیء په هر یو سیز باندې مقتدر قدرت لرونکي د دنیا غټه سرمایه څه ده زامن او مال چې خلک په دې باندې فخر کوي دا مدونه زامن دي او دا مدونه مال دی المالو مال والبنون او زامن هغه مال هغه زامن چې موږ او تاسو په فخر کوو دونه مزامن دي او دونه می مال له او دا مغرور یو دا څنګه دی زینت الحیات دنیا دا خایست د ژوند د دنیا دنیا همیشه نه ده زامن همیشه نه دي یا به د نزی او یا به تزی یا به تزی یا به د ندویزی مال مالم داسې دی یا به د ندیزی یا به تزی ریاضه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ بوي چې مال او زامن دا حرس الدنیا دا د دنیا پسل دی اعمال صالحه دا د آخرت پسل دی کله نا کله الله خپل کرم وکي او دا دواړه د یو سړي د پاره راجمع کی د دنیا پسلونه ولوم ورکی زامن او مال لکه دا دیندار خلک او د آخرت پسل چې اعمال صالحه دی هغه ولا ورکی خپل کاروبارم کوي وسره د دین کارونه هم کوي نو وی المال مال والبنون او زامن چې دا مونږ او تاسو په فخر کوو زینت الحیات الدنیا دا د خایس د ژوند د دنیا الکه چې دنیا ختم شو زامن هم ختم شو ورپسې مال هم لاړ ختم شو همیشه شی سره والباقیات الصالحات او اعمال نیکه والباقیات الصالحات او عملونه نیک خیر دا ډیر بهتر دی عند ربک پنیز درفستا عملونه نیک خیر دا ډیر بهتر دی عند ربک پنیز درفستا ثوابا په ثواب کې وخیر او دا ډیر خدي عملا په امید کې مونږه امید کو کنه کپلانی کار را پیښ شو هغه پیسې به راوالم په کار به مې راشي که پلانې کار پیښ شو هغه زوی به مې راشي هغه به راله دا وکړي ټیک ده چې داسې کوې خو ډېر اوچت شي چې دی قابل د امید هغه اعمال صالحه دي چې اعمال صالحه دي کړي نو الله نه امید کې چې ان شاء الله الله به راته دغه وکړي مغفرت وکړي الله به راسره حساب یسیر وکړي الله به مې حفاظت د جهنم نه وکړي جنت ته به مې داخل کړي والباقیات الصالحات او اعمال نیک چې دي خیر دا ډیر ښه دي عند ربک پنیز در افستا ثوابا په ثواب کې وخیر او دا ډیر ښه دي عملا په امید کې اسې دلته کې خو ته ټول اعمال صالحه دي خو چا د عبد الله ابن عباس صاحب نه تاسو کو د امام مجاهد صاحب نم چا تاسو کو او د حضرت اکرمه د عبد الله ابن عباس صاحب شاګرد دی چې دلته مراد د اعمال صالحو نسدي وی مراد د اعمال صالحو نه هغه اعمال صالحه نه دي مراد چې ته کولې نشي او د دې کم خیر او برکت دی نو بیا اندازې دی نو عبدالله ابن عباس به وی باقیات صالحات سری ده چې دا دریمه کلمې مضمون سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله بل روایت کې راځي لا حول ولا قوت الا بالله بیا دی تخویف دنیوی دی و یوم نسیر الجبال و یوم اورایات کې یو ورځ نسیر الجبال چې موږ به بوزو د خپل زینو نه غرونه دا غرونه به الله پاک د دې ځمکې نه بوزي وا به لوزي وتر الارض بارزه او ویني به ځمکه ښکاره چې قیامت راشي دا غرونه به والوزي دا ځمکه به ښکاره شي موږ خو د غرونو د وجې نه د علاقې نه وینو دا ځمکه به ښکاره شي مړي به د قبرونو نه راپاسي چې راپاسي وحشرناهم او موږ به راجمع کړو دا خلک وحشرناهم او موږ به راجمع کړو دا خلک میدان حشر ته فلم نغادر نو موږ به پرې نه دو منهم د دې خلکو نه احدا یو کس چې زمره دا بل سړی دی په قبر کې په آرام ودي خیر دی دا مه راپاسوې نه دا ټول به موږ راپاسو نو وروره چې بیا الله ته پیشي شي نو زامن دې په کار نه راځي چې د دین کار دې پې نه کړي مال دې په کار نه راځي چې په غیر د دین کار نه کړي نو وته به ویل شي دا ټکی به سره وایي ګوره په ورځ د قیامت چې الله ته پیش کېږي مال به د سره نی بنگله به د سره نی موټر به د سره نی دا جامې به هم د سره نی دا کیړې به هم د سره نی او به ویل شي لقد جئتمونا یقینا تاسو رالی مونږ ته لقد جئتمونا یقینا تاسو رالی مونږ ته کما خلقناکم لکه څنګه چې موږ پیدا کړی وې تاسو اول مره اول ځل لکه چې څنګه می اول د مور نه پیدا کړی وې نو د سړی چې د مور نه پیدا شي جامې وي یا چې د مور نه پیدا شي کېړی وي بلکې دا د حفاتن عوراتن غرله داسې برا رواني حفاتن لوسخ پی عوراتن بربند او غرلن ناسونتا هغه هغه نه شیطان هغه کومه لګه غوندې دغه ټوټه پرې کړې وکنه هغه د سنتې دو اب هم الله پرې نه دی اب هم د سره دا برا پیش شي خدا به ګوره د عوامو مسلې خان انبیا به دسې نه یا دا کم خواص چې وي دا دا به داسې نه دوی ته الله ډېر د عزت جامې هغه چولی تاسو ویلو بخاری کې حضرت عائشہ بی بی وایي چې وای دا خلک چې دا پاسی او حفات ان عراتنی بربندی نو دا خو عزتمن خلکو نو دی به یو بل ته ګوري رسول الله وی په دغه ورځ به هر یو سړی په خپل خولو کې ډوبي د یو سړی به بل ته خیال نی هر سړی به دونه پریشان وي چې ما وی په خپل حالت کې به مشغولي بل ته به دا دغه نی چې دا بربند دی او که بربند نه دی خ بل زعمتم ورته به پروس د قیامت وای بل زعمتم بلکې تاسو به ګمان کو الن نجعل لكم چې هیڅ کله به مونږ نه ګرځو ستاسو د پاره موعده وخت د واده بیا مسله ده چې الله ته پیش شي ووضع الکتابو کې بخودي شي کتاب دغه عملنامه نه ده دا به هر سړی ته په لاس کې کې خودي شي چې دغه د تمام ریکارډ دی د دغه د ژوند چې ته به قران وی د قران خدمت پدې کا او کنه ډمانو پسې بتلې دا دی وو دی الکتاب کې به خودي شي کتاب نو التبه دې په کتاب کې زامن ني موټر بدینی دا غرور او تکبر چې دا نن ته زمینبر امدا بنی خ فتر المجرمین ویني بت مجرمان مشفقین غب یریدون کی وی مما د هغه خبرونه فيه چې په دا کتاب کې ويقولون او دی بوي چې دا څنګه کتاب د ریکارډ دی ويقولون وي بدوي یا ویلتنا ای زمونږ هلاکته ما لهذا الكتاب سد دی کتاب لا لا یغادرو چاغه نه پری دی صغیرتا وړه خبره ولا کبیرتا نو نه غټه خبره نه وړه خبره پری خیدا نه غټه پری خیدا الا اصاها مگر غیر جمع کړی دی روره په اقا ځای کې به بیا درته د خپلو نیکو اعمالو قیمت نغی شي ښه معلوم شي بس هلته بیا یو اعمال کار کوي چې په بچو خورې د دین خواري نه کړي بچي دې په کار نه راځي چې په مال دې د دین خواري نه کړي مال په کار نه راځي جیدات په کار نه راځي صرف چې راځي نو عمل ووجدو ما عملو او دی به عمومي هغه کارونه چې دوی کړي حاضره حاضر استاد صاحب او هغه د استاد صاحب خبره درته کوم وی طالبانو چې نن په دې درس ته ناست یې دا به نقشه به تاسو ته پیش شي هلته هغه الله دې بیا ادبی کې نه راولي خو الله علم دی که نه علم خو هسې مثال طور به استاد وی د الله په کیمره کې دامي یعنی د الله په علم کې دا بم تاسو ته دا دغه لاسې تیر شي چې تاسو په پلانی تاریخ باندې استاد به مونږ ته وي تاسو دغه ته ناس وي دقه سې چې ډمانو ته ناس دی هغه به هم داسې دغه شي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 الله محروم نه کړي زمونږ هم سملګری دي کورنۍ مسلې دي هغوی ته هم دعاګانې وکړي چې الله پاک د هغوی منځ کې خیر پیدا کړي الله اتفاق پیدا کړي وصلی الله تعالی علی خیر